دې زر زر مز کوي چې بس ما کله دا شنو پکار مز کې تصور د وړو بول د لوی بول کوي دا نو پکار مخې ځان فارغ کی اګرس د شغل بال باندې د توجه برابر وي مز کې خبر پوه شوې کنه دا یو علت دیم علت نو دا به کراهت لري دیم علت دا د حابس البول دی حابس البول گویا کې حامل البول د دې دا گویا کې هغه پلتی نجاست د خپل ځای نه منتقل شوی را زاینا منتقل شو زاینا منتقل شو نو مطلب دا شو چې سړی واړه بولو بوتل کې اچولې تس لوري او جیب کې واچول مسکی حامل النجاست شو نو حامل النجاست د انسان په خېټه کې خدا ګندګي شته دی یقینا لیکن په خپل معدن کې ده کنه او چې معدن نه منتقل شوی نو ګویا کې دی حامل النجاست دی او حامل النجاست بیا مسکیږي حامل نشي لکه بوتل کې د بول واچلو او جیب کې کې خو د بیا موږ کېږي نه دی حامل د نجاست په خبر پوه شوي دی وجنا ایسل رجلو حاقن حاقن حاقبن مزنه د پکار شغل بار پوج باندې دغه چې د ډوړی تیار ده نو بیا د حکم راځي چې مخکې د خپل ډوړې او خري بیا روسه د موضوع کې چې کله اشتها وغیره وي انه خرج حاجا او معتبر دي حج لا معتبر یا عمرې لتلل و ما الناس او يوم د امامت کول فلما كان ذات يوم اقام الصلاه مز اقامت شو د سار ثم قال ليتقدم احدكم اجدانه چې شغل بال جوړ نشي دی حامل د نجاست جوړ نشي شغل بال علت وی مزبا مکروه کی او کدا د حامل د نجاست بیا مز سره کیږي دیو جن ماشکیو په نسبت وخت کې عاده په کار ده که وخت تیر شي بیا موږ بشوي سره د کراهت فلیبدا بالخلا قال ابو داود مقصد دې قال ابو داود د هشام د تلامذو په الفاظ کې فرق دا مخکې د د هشام په تلامذو کې دی زهیر زهیر ده کنه ګوره د هشام نقل کون کې شاګردان کې زهیر د ابن عروه عن ابيه عن عبد الله بن ارقم مېش کې واسطه نشته دا ذکر کوي او چا د عروه او د هغه په منځ کې واسطه ذکر کړي د شام تلامذو کې قال ابو داود وروا وهيب بن خالد یو شعیب بن ساق دوا ابو زمرا درې دا درې واړه شاګردان د هشام لک عن ابن عروه عن ابي عن رجل حدثوا عن عبد الله بن ارقم دا مې چې واسط شاده هم راجولین دا درې واړو دا درې واړه شاګردان دي د شاب او مسکین ابن عروه او د عبد الله بن ارقم په مسکی عن رجلن واسطه ذکر کړی دا او بل هشام ګره واسطه نه ذکر کړی او د امام ابو داود رحمت الله علیه فرمای والاکثر الذين رووه عن هشام اکثر هغه ملګری تلامذه چې روایت کې د هشام نه قالو کما قال زهير زهير بلا واسطه ذکر کړی دا د هشام ډیر تلامذه بلا واسطه ذکر کړي دا دو درې کسانو ملکي واسطه ذکر کړي یعنی د زهير روایت پر ترجیح ورکړي امام عبد الله رحمت الله علیه او شاګردانو د هشام کې مصنف شیوخ دي درې احمد بن محمد بن حنبل رحمت الله علیه یو مسدد رحمت الله علیه دوا محمد بن عیسی رحمت الله علیه درې دا درې شیوخ شو د امام ابو داود رحمت الله علیه دا درې وړ شیوخ شیخ زما خبره ته خیال کوي چې کتابو لګي کته دا احمد بن محمد بن حنبل رحمت الله علیه مسدد رحمت الله علیه محمد بن عیسی رحمت الله علیه درې واړه استادان شو د امام ابو داود رحمت الله علیه درې واړه شیوخ او شیخ یحیی بن سعید هغه نقل کوي عن ابي حضره په خبره پوه شوې کنه اوس د دې استادانو الفاظ کې فرق دی دی استادانو کې یو استاد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد دا احمد بن محمد بن حنبل مسدد محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن محمد یو استاد ذاتوی حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد دا بل استاد ابن عیسی د ابن عیسی څوک د محمد بن عیسی قال ابن سعد ابي ابن ابي بکر یلیو استاد شیخ نوم ذکر کړه په اسم علم سره اسم علم سره سو استاد تا عبد الله بن محمد عبد الاستاذ اسم عالم ذکر نه کړ بلکې اسم کنیه ذکر کړ ابن ابي بکر استاد ما فرق یو خپل دوستاز نوم اخلي اسم محض اخلي خپل دوستاز نوم اخلي اسم کنیا بس امام ابو داود حمد الخ خبر یاد کړي یو استاد چې بر شیخ یاد کړي په اسم محض سره ابو استاد په اسم کنی سره ثم اتفاقو او بیا درې وړ استادان متفق شو په دې باندې دا استاد څوک دی اخل قاسم بن محمد اخل قاسم بن دا اخل قاسم بن محمد درې وړ وای یو محمد دا یو استاد دا اسم کنی سره ذکر کړ عبد الله بن محمد بل استاد دا اسم کنی سره خو قاسم د اخل قاسم بن محمد دا د قاسم بن محمد رور په خبره پوه شوي اوس دا معلوم کړي د ابو بکر زوی عبد الله محمد دا عبدالرحمن او محمد او دا غلان دي زوی د محمد او عبدالرحمن ابل طرف ته ما داغه د محمد وی یو محمد یو عبد الله ابو بکر رضی الله عنه برا نیکه شو ٹھیک شو نو دا د عائشه رضی الله تعالی عنها فجیه بتعامها ډوډۍ راړل شو ډوډۍ وخوري ډیرونه ناس دی عاشر ځلا تکلیف کړي ډوډۍ کې خدا فقام القاسم يصلي قاسم فاسد مزبري شو فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه رضی الله عنها ما د نبی اسلام نه ورېدلې دي لا صلی فی حضرت الطعام ډوړی موجوده ای او ډوړی خرابې دو خطر ده او سړی وګړي نو ډوړی مخکې خورل پکار دی مزونه نه دي پکار اته مز باندې شروع شوی رضی دې قاسم ولې پاتې د مز خورل دي ابو داود کې دا روایت مختصر دی دا تفصیلی روایت په مسلم کې راځي هغه دا د عبد الله او قاسم د دا دوار د ابو بکر رضی الله عنه نشي شو او د د عاشر رضی الله عنه ریرو نشو دا او دا عبد الله ډیر فصیح سره د جبه خط تیز دو او لکنت په جبه کې نو او د قاسم چې دی د د جبه کې لکنت لحانتا جبه به خطه ده خبر چې به کړه تت تت تت تت خبر به خطه ده عاشر زنا ډیر فصیح وا غوسه شو د دی عبد الله په شان سم خبرې نه کوي تت تت تت تت خبره نه پوي غوسه شو ورته او د مور څخه پیغور ور هم ورته او ډوړی کې خو نو قاسم یې ځاړه پروچ او ډوړی واقع دا دا دا دا یو روانه چې د جیبې تیز ده دا خو الله پاک تقسیم دی چا له فساحت ور کوي چا جیبه کې لکنت وي چا رنگ تور وي چا رنگ سپین وي کنه او د قاسم جبن خته ده او د عبد الله جبن تیزو نو عاشر زنانه په خپل ډیره پاتې و وې د دې د زما د بل واره په شان واضح خبرې ول نه کوي خو تت تت تت کوي خبر باندې تړي نه کوي غوسه شو وته او د پیغور ولا هم ورکړ نو ډوړې خو هغه بځې تا په کوڅه تا ډوړې نه مستو دا اخر جناوی نبی اسلام ویلي چې ډوړې تیارې خلک مونږ نه کوي تا کوم بزرګي شروع کړ چې مستو خبر پوه شوئ لا یصلا بحضرت الطعام اوس بخاری کې راځي چې دا ډوړی د مز جاری نو ډوړی مز کور پکار دی هغه بار د امام راتب کې وای یو محلي جماعت امام مقرر شوی نو بیا چې خلک مستیم دی یونیم بجه مستی هغه زه به ډوړی خورم ډوړی باندې خو دې مستی په شته د وخت روټه په خوریا درسته دی د امام راتب وي هغه لپاره تقدم د صلات په کار د خلک په انتظار کې راځي امام راتب دی نبي اتو حالتونه دي یو خدا دې چې د اشتها د ډوړې ډیره ده جمعو درې ده او سړی یو غیره نو زر زر ډوړې او خرم چې رکعات لاندې دا خبره ده ادمو زر زر کما چا ځان چې ډوړې خراب نشي دا خبره نه ده موږ کې د موږ کې تصور د ډوړې خنه ده او ډوړې خوراک کې تصور د موږ خبره ده لا صلی الله بهجر الدعام د د عاشر زلانه مقصد دی جمله سره او زمونږه د مصنف رحمت الله علیه مقصد دا رسته جملې سره ولا هو يدافع الاخبثان دا حالت کې مزدل پکار چې د مدافع د اخبثان وي دغه فقاو لیکل چې دا د سمات تقاضا راغی جمع ودرې دا جمع پرې دا خپل ابدس ماتو فارغ البال باندې بیا مزه یا کراهت لري ها مز کې د تقاضا د حدث شو نه بیا مز ماتول کې تلوار نه پکار چې بالکل ناشاری وا بیا مز ماتول پکار اګه ناشاری نو بیا مز ماتول نه پکار عمل شروع دی مشروع عمل ختم الخ خبر نه ده قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش حديث عن قبائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لعيننا نه دروايو تن ته شو کې دا کارونه یو لا یم رجل قوما امامت نه کوي او سره یو قوم ته فیخص نفسه بالدعاء د خاص کې خپل ځان په دعا باندې الله ما وبخي الله ما وبخي نو دا مقتدیان ته وایي خدای مون ټول وبخي ځان ولې خاص کې لا فیخص نفسه بالدعاء او کدا کار چا وکړو نو گویا کې دې امام دې دې خلکو خیانت وکړو خلک ولا کمره ور کړی دا بستر ور کړی دا ډوډۍ تنظیم ور کړی دا اځه خدای ما او باقي نو خلک خدای نه ماتي کې دا مقتدی نه خدای او باقي جنا خو څوړو کې ځای نه دی فقط خانم خبر پوه شوي ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي دی حدیث کې علت دی ځکه د نبی اسلام ټول ادعیه چې دی دا په واحد متکلم کې دی سره راغلي دی ډیر الله مغفر لي بجامه خو نه راغلي دی وینا دا حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمای حدیث معلل دی لا هم رجل قوم فيخص نفسه بالدعاء مدا حمل کول غواړي په دعای کنوت باندې او بسلب النفع عن الغير الله ما وبخي او دا مقتدیان مې مو بخي دې مره ډوړه خند راکړه دا ناروا ده پښې اللهم رحم علی و محمد ولا ارحم معنا احد الله ما په محمد رحم وکي صلی الله علیه وسلم بچا باندې رحم وکي نو فیقص نفسه بالدعاء بل نه کول دا کراهت نفس الواحد متکلم وایي دې کې هیڅ کراهت نشته فیفضل نفس بالدعاء فین فعل فقد خان یو دیم ولا ينظر في قعر بيت قبل يستاذن استزان نه شي او د کوردن حالت معلومه ده دا نګوري استزام خدي د پاره چې نظر د فجاج چا باندې واقع دا کار دې نه کوي فین فعل فقد دخله د چا د کور کې دنه بهر نه نظر وکړو نو ګویا کې دې داخل شو او یو حدیث کې دام راځي چې دنه سړی گزار ور کړ د سترګو وېستو نو دې د د دم حاضر شو د سترګو حاضر شو لیکن حاضر نه ده لیکن ګناګاری ګناګاری کې باندې ځکه پردې کوته ولي ګوري دا شي نه ده پکار او از نه ځان له خپل بخن غوښتل جایز دی نه به د غیر دا نه ده پکار فإن فعل فقد خانه قال ابو داود امام ابو داود رحمت الله علیه دی قال ابو داود کې لطیفه وای دغه د بر دا راویان څوک چې راغلي دي وهذا من سنن اهل الشام لم یشرکهم دا راویان ټول شامیان دي ځان سره یو هم نه شریک کړي ټول کابلیان دي پاکستاني پګیون هذا من سنن اهل الشام لیکن دا د د بر ابو هرره دا خو شامی نه ده کړ دا به تل مستثنا کول غواړي خبر پوه شو دا امام ابو داود وای دا دلته سم محمود بن خالد دی احمد بن علي دی ثور دی یزید بن شریح دی د دې ټول تعلق شام سره دي شامیان دي بل څوک ځان سره ورو شریک کړي نه دي ابو هرره جلن او شامی نه کړ نه ابو هرره نه علاوه من سنن اهل شام دا چې ټول راویان شامیان جمع شوي دي د مایزی من الماء فی الوضو سمرا مقدار دغه په کار د اوس کې نو موږ ویلو د مقدار د وګو موقت نه دی لیکن بیا هم څوک او دس کوي باغ مقدار باندې چاغ مقدار د ما نبی اسلام استعمال کړي نو خبره ده غسل کوم غسل نبی اسلام په یو ساعت سره کول او دس په یو مده او المد ربع الساع دا مسله اتفاقی لیکن دا ساع چانه جوړیږي دا ائمه ثلاثه او پنځ باندې خمسه ارتالین و نصفین او خمسه ارتالین و ثلث رتلین دا د ائمه ثلاثه قول ا د امام صاحب رحمت الله علی ا د امام محمد قول باندې ساع چې دا هغه کې اته ارتال پکې راځي سا عراقی دا او حجا دا عمری دا حجاجی دا او بل سا حجازی دا نو داغی په سا حجازی بنی عمل او زمونږ سا عمری بنی عمل ګنگوی رحمت الله علیه لیکلی سا عمری په صدقه فطر کې پکار ده لیکن وزن ډیلیږي نو فریضه بادا شي یغتسل بسا و یتوضا بالمد نبی اسلام غسل په سا باندې یعنی سا کې شبو راځي او او د په مد باندې دا مقدار او مد نصف مد ثلث مد راځي دا نصف مد ولا روایت کمزور لري ثلث مد ولا روایت گنجائش لري قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا كل بسا یعنی اتو ارتالا سلور سیرا اوبو دا احنا غزار دا دا توقیت شو اتا ارتالا سلور دا سیرا شو اوبو ویتوزو بالموت انموت چه ده اغا ریتلائد قدر سلسل مد یعنی دا یو مد دو ایسی یو پا یعنی پاو کم ایو روایت نصف المد لیکن نصف المد والا روایت ضعیف سلسل مد او المد حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر نو واغتسل بسا اغا فرق فرق یو لوخه ما او نبی علیہ السلام غسل کولو د دې فرق باندې او فرق چې د اشپارلس ارتاله نو چې اشپارلس ارتاله په دریو باندې تقسیم کی نو پنځه پنځه پنځه پنځه لشو او یو ریتل بیا تقسیم شو په دریو باندې نو دا اصل شو دا دلیل د ائمه ثلاثه لیکن دا تخویلی دا یقینی نه ده او دا چې د امام ابو یوسف رحمت الله علیه رجوع واقعا ودا ساع النبی دا دلیل څه دی سبب دلیل پیش کو دا پردوس کسان را لیا او یا کسان دال زموږ پلارونه زموږ میږي په دې شهادت کې چې دا ساعت ساعت نبی صلی الله علیه وسلم دی نو امام یوسف رحمت الله علیه بیا رجوع کړ امام محمد د سر ذکر کړی دی او به بیا په تروغ د حدیث کې د مجهول خبره منل کېږي نه اوسو معلومات نشته قال ابو داود ورا شباق قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول الساعه خمسة ارتاب قال ابو داود وهو الساعه ابن ابي زيد وهو ساع النبي صلى الله عليه وسلم لیکن ګره ساع حجازي او ساع عراقي دواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې مستعمل شي واښو نو صفه فطر کې دغه سا اجازي په نسبت د نساء راکې بهتر ده وضو کې اسراف نو قال یا بنی سل الله الجنه د الله نه د جنت سوال وکا وتعوذ بی من النار الله نه د جهنم نه استعاذه غواړه پناه غواړه نو چې جنت تلل شي ا د جنت تقاضې ټول الله په خپل پوره کوي شان د سائل مقید کول په قیودات باندې نه وشو شان د سائل سائل بل نغواړي نجی مالا یو ډوړی راکا وظیفه راکا خدا دې بخا خو سپینو د غنمو نه ګوري خو سپینو غنمو ډوړی شي او خپ خکړی ګوري چې بګي غوړي پکې ډیر اچولي پراټه چی ګوري نو سائل خلک مطلقاً غواړي دا مقیدات په قید باندې نه غواړي شان د سائل خلاف دي څلور زله پنځه زله بې ځای وګ استعمال وګ ډېر بیا ور او د بیا د بدرې وګوي نو ثلاث نه اربع پنځه زله وزله او چې د جماعت وګوي هغه په د اوقاف وګوي په چنده د مؤمنان مانو دي نه به حرام شي و دعا اسراف په دعا کې غیر معصور دعاګانې او جهر بلیغ په دعا کې اسراف دی یا مسجع دعاګانې د نبی اسلام نه باج دعاګانې راغلي سجعا لیکن دا هاذا من تبعیته صلی الله علیه وسلم حضور د موقف الفاظ جوړول په دعا کې دا اعتدار یعنی غیر معصور دعا غوښتل او دعا کې موقف مسجع دعاګانې غوښتل جهر بلیغ کول په دعا کې دا اعتدا په دعا کې ده وضو موږ مراتب ذکر کړو یو اسباب الوضو یعنی غسل الاعضاء مرتن مرتن د تیلو پشان نه یو سره تیل مخې پلاس وای نه مع التقاطر دا چې وګورا شي چې ساس کې راشي یو ځل یو تیل هغه لغوره تیل دا چې مخې استحبابا د د مرفقین نه لیکور تلاش وینځل هغه څنګه چې د ابو رضی الله تعالی عنہ عمل دی او د مالکیو په نسبت اتباع روزي د درې وي دا ټول د غیر هغه وته ناروا وي دا وې د نبی اسلام نه نه ثابت حافظ ابن قیم رحمت الله علیه دا لیکلی دا طول الغرا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت ها ابو هريره لا نه ثابت د څنګهونه لکه سپورت وینځل چې قیامت کې زمارانه ډېر شي دا ورځ لا نه یقینا کول خو عملا د نبی اسلام نه نه ثابت نو اسباغ الوضو دا درې شو د اصابت الماء د ټول اندامونو د پارا مع التقاطر مرتا فرض تیلو پشان نه او دویم مرتين سنت درې ځله استحباب بلکې دا درې ځله سنت زواج وو او دا ټول د غری مستحب عند البعض مالک نه مانی نو نبی اسلام ولیدل یو قوم د مکی عبد الله بن عمر وای مونږ د مکی نه مدینه تر اصلو ته ملګری مخکې شو او د سنو کول زر زر او د پندې وجه پاتې شوې واقاب تلو فقال ويل للعقاب من النار یا ویلنا سید حبان کې هغه کند دا چې جهنم ته نه پناه غواړي بیا خو علم دی نو علم بیا مبتدا واقع کیږي او څه مثلا نه ده ویل للعقاب من النار اسبغ الوضو پورا ودا سو کوي یعنی مرتن مع التقاطر مرتين ثلاث مرات استعبابا وسنتا لوخه کې او دس پکار دی محدثین یو شی نه دی حدیث ویل کېږي کمال محبت مع النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی اسلام کوم کوم لوخ استعمال کړي څومره ابو استعمال کړي څه طریقې کړي نو محدثین او عجب معلومیږي د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې هر کیف هر عمل پیش کړي الوضو فی عالی السفر د پیتلو په لوخي کې او دسه دا وګ پکې خړې غواني جوړیږي اران د سرو غواني دی او دس جایز کې غیر جایز خیر هغه کې مودس جایز خوښوي فقها وایي دا او داس کې دا د پیتل و غیره لوخ استعمال کراهت لري ادا من حیث التنعم خوښوي بس ځان یو لوټه ساتلې بس بل کې نه کوي دا ډېر وی خان دی خوښوي دا تنعم جوړ او بل دا یو قیمتي لوخ استعمالای په داس کې او نور غریبان ملګری دی هغه سره بینه نو خامخا د هغې زړه به ماتي ګورو د سره دا چې خسته لوټه ده او زما پکې نشته پوه شوې انځوی نه فقاوی دا خبره نه ده حال وضوع فیان ان عاشا د اخبرني صاحب اللي هشام بن عروه ان عاشا قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دور من شبهنا د پیتل لوخي کې ابو ابي موږ او د سکول ما نبی صلی الله عليه وسلم نو دا استعمال دانه تو صفر او او دس کې په ابو کې جائز تنعم په لیا سره نه ده پکار او دغه مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې هشام بن عروه لقا چې دا د عاشر رضی الله عنه نه ده ثابت نو مخکې روایت کې انقطاع ده پښې خبره ما سره ترجمه الباب خو ثابت شو لیکن مې کې انقطاع ده